گران مختار موردن کو دا مولانا لیا قطری صاحب دا دور تفسیر القرآن چې په مدرسه دارالقرآن کالو خان کې په سن 2006 کې شوې ده د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124لا قولا چې نه به مزو علی الله فالله باندې الا الحق مگر وینا رښتینی یا حقیقن په معنا د لایق دی ما سره د لایق دی کبر سو کې نه وای نه زه خو به وایم وایم کنه چې الله یو دی الله رښتینی دی قد جئتکم یقینا راغلی تاسو ته ببینتین یقینا زراغلم تاسو ته ببینتین په ښکار دلیل سره من ربکم د طرفه درستا سنا فارسل نو خوشی کما تا معیا ما سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل تکلیف ولا مور کوا یعنی بیان د قابینه دی او سورته شعرا کې د فرعون به بیا راشي چې هغه بیان کړي یریدو اراده کوي ان یخرجکم چې وباسي تاسو دا ولی فرعون چې سویلو ناغه قومم وای قوم چې فرعون څخه خبرو کا دا جادوګر دی نو قوم یې وی او دا موسی علی السلام جادوګر دی دا ولی دا دا خبره پسیدله نو په یو زمیدار باندې ورلو چې په زمیدار ورل نو هغه صدر غریبی کور پخ کړو وا باتنګل پخ کړو وزیرو ګره نو کار مو ګره ویاله ډوډۍ وی ولنه ډوډۍ ولا راوړله چې کله راوړله باتنګل پخ کړو دی خو ته وګیو نو کې خو د وطن یو راخ کړو چې وخل بادشاہ یې ډېر خدي پاستری انا وکرم یو جی ډېر پاستری او بل دار چې دا ازمی ګډیر زرو او بل د کې ایرن دی ا طاقت پکې ډېر زیات دی دا یو صفاتونه نوکر شروع کړل ولې وزیر سیبو خړل نه جوړې لړل بیا سموده بعد بیا ور خلاصو ګرځیدل چکر لګاو بیا په دغه زمیدار ورله خدا ور خو خاصه وز درا شعر کدا ور چې بل سو منتل وسره چې بیا ورله نو مالو خو وی ډوډۍ نه هغه خورین وی ولې نه خورو زمیدار کور ته لر جو بیا هغه شی پوخ کړو ولې دارت شیو نور واغه سو دا نه کو خدا غو په خون نو باطنګل بیا ولا راويستلو چې کیناستو باچاو یرنو مالغون ته یو اورته نه کیږي نه نوکر وی او جیرا دا ډیر ګرم دی خټ خو خېټه کې خمار پیدا کوي اجي دا خېټه نرم وي ابل جی تورم ډیر زیات دی اجو دا په بده شورو شن اعظمداري ظالم زیه ابل پر راغلی وینو صفاتونه ریکورډ شي دا ایرن دی پکې او خېټه فست نه یو داري او د بدی بیان کړه ناغه د ستار باتنګل نو کارم کدر دی وزیر نو کارم چې دې سوي نه د باغ وایم ستاره باتنګل نو کار خو نه نه بازي د باتنګل نو کاری غریب او بس خو چې کوم سوي نه غوي او د باتنګل نو کرانی ادارنګ باطل پرس مولا دیم د باتنګل نو کاری دیم چې خان سوي او غول لګا لاس ډک کیدنه جو بس بیا راشه کی ګور بیا صفاتونه یی چې تاسو ډېر خیا ډېر سخیانه تاسو نکړ ډېر خسخی تیر شئ ادا جو د باطنګلو نوکر لګي بیا نو ځکه کابینه فرعون چې خبر کړی دا نا کابینم کوي قال الملأ او یا غډلې من قوم فرعون چې د قوم د فرعون او ان هذا بشک دا موسی علیہ السلام لساحر علیم خامخا جادوګر دی پویا یرید اراده کوي ان یخرجکم چې وباسي تاسو من ارضکم د زیخ پلنا پرې دی بلګیا وي نه دویمه ارجه تخفه ولا ورکه ډاله ولا ورکه تخفه ډاله ولا ورکه کپ دی باندې غلی شي نه چې دغه لالچی مولای او باطل پرستی نه پلک سه باندې غلیږي او یې منګل سړی خو نه بس دا ډیر د منګل نه غلی شي اشوړه واخلی یا جیل ته واچوي جیل ته ورځو بن بشي از چې غسرونه به اخلاص شي جیل ته ورځوي او جیل کې نظر بند کړي نو پاغي باندې هم د حق پرس کار دی که جیل ته ځي او کار دی ته ځي او پاغي باندې د حق پرس کار نه واخاه اورور ددو وارسلو لګي فلم داینه خارتا حاشرین را جمع کونکي ورشي جادوګران د ټاپ راولې یا تو کارا بولتا تا به کل ساحر علیم هر جادوګر پویا وجا سحرتو اور ال جادوګران فرعون فرعون تا قالو وی دی ان لنا ای زمنګ د پارا ان لنا ای زمنګ د پارا ان لنا آیا زمنګ د پارا ل اجرن خامخا مزدوری ان كنا نحن الغالبين کچر شمنګا غالب کمن زور ور شو من لبسی قال فرعون نعم او یبدرلا وانکم او بشک تاسو لمن المقربین یې بعد نزدو خلکو نه ما سره تاسو بل ډیر قدرې او ما سره به احترامي ادا به تاسو ما سره ډیر لوی خېګړي او شي ما سره بنځدې ناسي دا داغي اغلوي نام دی حضرت شیخ القرآن وې کنه به مالدار دی کنه بخیلو دې چاله سن ورکی سخی چین اخو ځان دا الله په نوم باندې ورکړ کی مال کې برکت بخیل مالدار دې چاله سن ورک د نباس دا دا غونتی تاورا توکیږي خوشاټار غونتی اګیر چا پیر به نه ګرځي یو څو ورکوي نه پیرون ته وګوره دا ورته چې دوره صندوقونه به د پیسو ډک درکما یا بدل یو کمره زې درکما نو چې را بغې نه به لکه منګې د نه را ډک کړي نو جو په منډه بش الکه دا کټ د سورو ته راخ کا کنه نه به راخ نه وی بالا خو دې پکې یو رول بل رول نه به کې خو دا یاره ستا پلا ډېر خسر په دې خو مال چې زور کو کنه ډېر ماده به کول د د ټیم چل جوړ کړی دا قسم خبره دا ورته کې نورې سم دی اچ یو خله دوه ته زبدر دوی نه بس یره مال دا ډیر شي ما د خان کاکا خله روس پړدل دا د خان کاکا ځامن وته ناشتو ناغه وته و انکم لمن المقربین یا به تاسو ما سره د نږدې خلکو قالو او دی یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا به تر غرزون کنا و اما نکونا یا بشمنګا نحن الملقین موږ د غرزون کنا او تماشې چې کم دی نه کوي دا هغه غریب چې د غریب سړی میلمه شکنه نو غریب بیا زاری کیدنه دا جو په منډه منډه بغردي په بچ ته ګوره سبقي ایا خپل خوا اچر طالب مل مشي په ګرمه موسم کې نو تولای بیرته مخ نه غړولې په ګرمه په اړ کې بیرته یخي دا ولې غمی نه او بل یاکل یعنی خوراکو نیو خوراک هغه ته وی چې هغه باندې سړی یو سیس باندې خلوي او دیتا یاکل هغه ته وی او تلقب دیتا وی چې بس خله پې نه وی خو جو بس په ځان راواړی الوا نه دا کسي د موسی علی السلام معجزې داغه هغه ارسلون غلل او تلقف یو تلقف لکه چې بوډا سړی په الوا خله نه وي قال او دی آمنا من یقین کړه دی بربی برب العالمین پر د مخلوقات رب موسی چې رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دی قال فرعون او فرعون آمنتم ای تاسو یقین کو به په دې موسی علی السلام قبل ان اذن لكم مخکې د اجازه کولو نه زما تاسو ته ما ورته لاس غږ نه کړ تاسو به ایمان راوړل قالو یغی ان بشک منګه الی ربنا رخبل تا منقلبون واپس کیدون کیو وما تنقمو اته دشمنی نه کې مننا من سره الا ان آمنا مگر په دې خبره باندې چې مونږ ایمان اورل دي به آیات ربنا په حکمونو در خپل لما جاءتنا هر کلا چرال مونږ ته هر کلا چې ظاهر شو مونږ ته موږ د الله حکم ښکار شو موږ باغې باندې پوښو اوس موږ چې تروستو کېدو هغه دمکه بار بار ورکولې هغه د الله په دربار کې سوال کوي افر علینا راتوي کې موږ باندې صبرن صبر وتوفنا او فات کې موږ مسلمین تابعدار وقال الملأ او ډلې من قوم فرعون چې د قوم د فرعون نو اتذر موسی آیت پر دې موسی علی السلام قوم او قوم دا غول یفسدو فی الارض دیر پارا چې فساد کی پدما کی و یزرکا او پریدتا و الہ تک او الہانستا ځکه غی الہان ځل ملستیو په دې وجه باندې ها دومره وا چې فرعون د فرشتو کایلو لکه موسی علی السلام ته ویلو هم دې صورت کې براشي چې د الله نه سوال وکا په هغه باندې چې تاسو سره وعده کړی دا کچره دا عذاب زمونږ لري چې موږ به ایمان راوړو دومره وا چې هغه کافر او مشرک او دهرینو بلکې الله ایمانو قال موسی او موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا استعینوا امداد غواړی بالله دا الله باندې وصبرو او صبر کوي ان الارض بشک مکال الله خاص دا الله دا موسی علی السلام تسلی ورکي ان قریب دا نږدې را چې دشمن وخلق دی او د هلاکت را نږدې شوی دی او دا ارسه مونږ ته پاتې کیږي نو موسی علی السلام بار بار تسلی غیله ورکي نو بیا وی قالو یغی اوزینا تکلیف را کړ شوی د مونږ ته من قبل ان تاتی انا مخکې دراتلو ستانه مونږ ته ومن بعد ما پس داغینا جیتنا چراله مونږ ته مخکم تکالیف او وسم تکالیف دینو زمو خو چته تکلیفونه سر پورته نشي فاذا جاتهم الحسنتو کلا چرا بلدی ته خوشحالی قالو بو ایدی لنا دا زمون کمال دی لنا هذه دا زمون کمال دی دا همنګه داسې داسو کو خوشاله را لې اوسم وای دا ما پلانې ونرو کو نه دا چلی شو ازما لاس دولت او مال راغی یا فلانه دوايي مو کنه جوړ شمه ټیک دا اسباب د استعمال وا خوای دې کې اثر الله واچو شفا پکې الله چول دا ک الله پکې نه چین کوي دوايي نه خکېږي نه ناغي ویلا نه هذه دا زمون کمال دی و ان تصبهم او کچرو برسی دی تاسیتون تکلیف یتویرو بدفعل بینی ولا بموسی په موسی علیہ السلام ومن وپا چا ما او چا غسرو اګور چې خوشاله برات نه هغه ځکه اظهار وړو فاذا جاءتم الحسنتو اذا د پار د عموم کله کله راځي څه مطلب خوشاله بډې ریوي او چې کله تکلیف نو و ان تصيبهم دلته ان راول د پار د شک راځي مصیبتونه با اکثر چې کم نه پدی باندې مصیبتونه او په اکثرو داسې یعنی کم براتلو او خوشاله هغه بزیاتې وي نو په موسی علی السلام بدپالی ونیوله او قران کریم دا ځای په ذکر کړی دی سوره النساء کې مخکې تیر شو حالت وګورئ سوره النساء اتاو آیت کې تیر شو مخکې نالته فرمایلو چې ودی بدفعلی نسی قل كل من عند الله اغي بداوي چې وین تصبهم سیئه یقولوا هذه من عندك بد پالی بینه پیغمبر وی به دا ستا کار دی او ته چې راغلی ممکن دا تکلیفونه په مونږ باندې راځي او دا مصیبتونه په مونږ باندې راځي نو الله وینا نه الا خبردار انما طائرهم بشکا بد فعل ردی عند الله الله سره ده طائرهم فعل دی عند الله الله سره دی واستاسو پال چې کوم نه هغه ناکار دي ځکه تاسو بی دینی کوئ ګناونه کوئ شرک کوئ د پیغمبر چې کوم نه خلاف کوئ دا رنګي د امام شافعی رحمت الله علیه هم چا تپوس کړو چې ردی حدیث مطلب سره مکن طیور فی وکناتها د دې مطلب سره چې تاسو مارغان په خپل جالو کې پریزئ الو زویما دا د زمانه جاهلیت اتریکو ته اشاره و چې څوک به سفر باندې تلو نو جاله به صحیح کړ مرغې په کې ناشته و نو جو پر پر به والزوله نه کچرا پخی طرف بللا وی زما سفر خره او که په ګس طرف باندې بلل سفر می خراب دی نن سفر لنه زما دا چې کم نه بد پاله دا باغینی ولی دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما امت کې بم ام داسې یو څو کارونه وي یو هغه دار چې بد پالی نیول پلانې په مخ مخ باندې راغې نو سفر می خنش نه دا بوت شوند نیول او نه بس سفر می خراب شي وای بوټ شوټ تانی ولو تا بد پالی چې کم نه هغه دغه کوله نو دا کس موسی علی السلام ته ویلو چې تر هغه نه مونږ خرج نه رموندلې او دارنګي ما حضرت شیخ القرآن مولانا حافظ الاسیسی او هغه فرمایل وی چې کله حضرت شیخ د پنځیر په درس کو نو ګرمه کې به درس کو نو اکثر باران بنو نو خلک به وي زنانه په لار تیر دی ای دا دې چې راغله د خپل پنګ کړی د کنه نو بس زمون کار خراب شوی دا دې چې راغله د خپل پنګ کړی دا او سپیکر کې आवाज روخ کړی دی نو بس مونږ چې ته سم ورځ نه لیدله دا وسپم وی مخکې به هم دا وی دې ځکه مې الا انما طائرهم خبردار بشک فعل لدی عند الله الله سره دی فعل خو کته نیک اعمال کین پال دی خدی که بد اعمال کین نه کار دی نو ولکن اکثرهم لیکن زیاد دین لا یعلمون نه پویږي وقال ویدی مهما تاتنا هر کلا چې ترول مونږ ته به په دې نشانه سره من آیت یو نشانه د دغه نشانونو یو نشانه ته مونږ تراولې لتسهرنا بها د دې لپاره چې ته جادو کې په مونږ باندې پاغه سره فمانه نو نو نه مونږه الکا په خبرستا به مؤمنین یقین کوونکی ته کوم تار سره پیش کې مونږ نه منو فارسلنا نه چې کله انکار مسلسل دغه نه ظاهر شو نه لې زما عذابونه پراله فارسلنا پس رو لګمنګا علیهم الطوفان یو هفته دا به منځ کې مولاتو نو لومبه عذاب پر سره غي فارسلنا عليهم الطوفان راولېګه موږ په دې باندې طوفان سیله پراله طوفان پراغه او کورونه ولا غرزول پسونه چې کم نه هغه د ویخ نه ونه بوټي هغه وتل نه چې سبا کې پاد شو نو بیا دی رااله توبه ویستلا وی مونږ چې کم دینو توبه را نو چې توبه ویستنه الله تعالی عذاب منکو نو چې هفته کې دا نو جو بیا مت شو او بیا روانه شروع کنه بل ځا پر ول جرا دام لخان لخان پرال نه چې سلک ډېر فصل پاتې شو نو هغه جوړې هغه نه سنبال کو پانه یو چې سو آت نغي خړل دی بیا په توبو ګر شو یا خدایا که زمونږ نه د عذاب لری شنه مونږ به ایمان راوړو نو هغه او شو نو چې هغه لري شو نو جو به سر کوي شروع کړ نو بل عذاب پر راغ اول قوم ملا اوس پګي سپګي پیراله سپګو پکې تقلیدې ځان چې به ځان نه غرزولې او دا رنګ په لارګو کې ګونو شو په کټونو کې مونږلې شوې لکه دې وخت خلک تنگ کړي دا مونږلې را برسېره شي جوړې نیک بناستو اسپګي هغه کې شوی اپ خام دغه سي دغه نا مشران به تر کچې غرمې خو به اسپګي نا لوی لوی خلکی به ادا د انغری کې به ټکارو درزار غرزولې به نو سو هغه غریبان هم دغه دغه بس ناس ته دیتا نو دا کس پاغي سپګراله مونګړې او بل چې کمنه لرګو کې ګونو شو ها ټکار وو هغه کې نو توبه وستو یا خدای داسې چل هدي شپې آرام ډو نو ورکړه پښې داسې وځو پادغه چندخان دا پکې دا ولا پاتو نره دینه چې شروع کړل نو چې دینه چې واله هغه عذاب ته نه الله لره کوي موږ ایمان وروړو نو جو بیا روانه شروع کنه بل عذاب پر راغله او دما او وینه بيدون کې وینه پر راغله دی وینه داسو چې بس خوراک کې به وینه وي په ابو کې به وینه وي په خوراک کې به وینه وي خبر به خله به وازوله نو وینه به تر اساسې ده دا سه یو عذاب د بل نه بدتر مفصلات آیات مفصلات دا معجزه مخکاروي دا واضح وي دا عذابونه په دې باندې یو یو راتللو او دا مثال زمونږ د ملکو دا دی باندې کله به یو راتو نه چې یو پر هغه نو دا غنه چې کم دینه والی نو ډاکټر خان پر اغله ووالو داغه نه جری سورې شروع کوي قدې لرشنه موږ بخښو نو داغه نه پس په کوم نه بیا بل راغی چې بل راغی نو یاره قدې لرشنه موږ بلک ساواله موږ بخښو نو داغه نه پس نور پر اخوار شو نو چې کله نور پر اغلو راسی رفته رفته راتللو یحیی خان پی راغی ناغنه خلکو چغې والی ویره داسې شعر دارنګې هغه مرزا غلام محمد چې کوم هغه پر راغلو هغه لنګړه ګوډو انورم وسره سو ناغنه هم چغې والی بیا یحیی دی بیا روس ورپسې چې کم ننو بټور پسې راغی نه هغه نه خلکو ویره کړه دی لر شو موږ به خوشو هغه لر شو نو بیا ورپسې کم نه بابا راغی دی وته د امیان وته دی ول حق بابا وی نو هغه راغی نو هغه مارشل الله ولګول دا هغه نه مخ ایوب خان لګول و لس کال تقریبا دا غو جوړي او دا سه بیا ردو یو لس کال ردو نو یاره کدا لری شنه موږ بلک سوالو دا سره پوجری تنگ تراغلی کما کړل نو چې هغه نه تنگ رالو نه جو ورپسې بیا جوړي نابل راغی چې هغه برې ته کې رئیس نو نه چې هغه پر هغه نه جو بیا ورپسې بل رااله میرمن پر رااله بے نظیر پر راغله نو دا غې نه چې غواله ویره دا خزه دا ملکونو کې شرمېدلو ولته وی چې سکړې درکې نه و دا دی هغه دا چې شروع کړي واغی نبیا چې کم نه بیا پیدا هغه غراغی به بریته به بیا راغی نو داغه نه چې غواله نو چې داغه نه چې غواله نو جرنل سي پراغی و د دنه کوکی وای او دنه د ټول د پاسه کوکی وای آر یو دا چلو کرا سره واغ هغه چې زی زی نو بس غریب هغه مون تر هغه په سټ زور کوي چې ګوره ګوره نه دین والا به د سټ نه نسی او هغه له پسر باندې پسټ باندې بزور کوي ا د پاسو په ګرځي دا ظلم او زیاته ادا ار یو چې دلې شین چې دنه ورستو بیا سره دي چې ابل اسب لای بیا دا یو نه یو بتر راځي ناکار راځي تر هغه پورې بخرا نشي چې تر سو په قرآن او سنت ملک هغه جاری کړی نه دي دا الله قانون ملک نه روان کړي نه دي جاری کړي تر هغه پورې خدای شته ک یوم سمراش دا ټول یو د بل لپاسه برازي ا د قوم او د رعیت سره ظلم او زیاته په قسمه قسم طریقو سره دا چې کم دنه کوي با اچره چا سره سره ځکنه ار یو طبقه چې سوره وسه رسی د وابډې والا چې وس رسی نه داغي دار وست د نرخون والا ناغي دغه ظلم او زیاتې کوي نه چې ار یو له پوس باندې لاس ورزي ناغه زور پې کوي آیا د یو نه چې غوي دا دغه دې کې دا چل نه بل یو دغه دې کې دغه چل نه نه پوي ګمنګم په پته نه پوي چې دا کم دې نه دا چل نه خو مونږ وایو خدای بس نور نه پوي خو مرچک ولا توکي نو نور بس وای نزدک الله وی فاستكبروا پس مخ والو وکانو قوم مجرمین او دی یو قوم مجرمان الله باج په کوي پلان دی لړلو ورپسې لړلو چې نه پریدو یو ساقي ته بجلی نه بندي نو یاره موږ دغه وخت دی له بتنی سمو موږ دلته په درس باندې یو خامخا یقین مو کو پتا باندې په خبر استا مسله بستو منو ولا نور سلن او خامخا خوشبکو ما کا تا سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل فلما پسر کلا کشفنا چلر کمنګان عمر رضا د دین عذاب الاجلن ترنین دیټه پوره هم بالغو چې دی رسیدونکو هغه ته اذا هم په دغه وخت دی ينکسون واپس شو دی بیا واپس شو د خپل وادینه هغه ماته کړ فانتقمنا منهم پس وعده پس انتقام واغسمنګا بدل واغسمنګا منهم د دینه کله چې چا وعده یو قوم کړی را چې موږ به داسې کوو موږ به درله داسې کوو او هغه وعده کې هغه پوره شوی نه دی قوم سره هغه لوځي پوره کړی نه دی نو الله فانتقمنا منهم دینه مراد هغه شام او فلسطین دی شام فلسطین اتنه مراد دی بعضی مصر ته مراد دی چیرې دا مصرو خو دغه مراد نه شام او فلسطین دغه الله یې مونږ هغه ته برکت ورکو یا روحانی هغه ته منګه ورکړو باطینی او بل ظاهری ظاهری برکت هم هغه کډیر او باطینی هم داو چې انبیاء علیهم السلام دغه ځای پیدا شو او هغه ځای کې بیا دفن شوی دی ځکه الله وی بارکنا فیها چې برکت چولو مونږه په دغه ځای کې علی مونږه برکت هغه کې چولو او مصر تنا زیات مراد اخلي چې یوسف علی السلام او هغه بیا راغلو د غزې ته د دې وجنه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک دنیا ته لس اسی برکتونه را لېګلو یعنی لس برکتونه د دنیا ته را لېګلې دي نه اسی برکت دا صرف مصر ته ورکړل او یو حصہ هغه ټول دنیا ته ورکړل دا سي داولي انبیاء علیهم السلام د غزیو مرکزو پیدا شیو د غزیو ګرځیدلی د غزیو او بیا مدفون شیم په غزې کې دي نو دی وجنه الله غزې ته برکت ډیر ورکړل وتمت ناغه صبر والو لمنګه الله وی لوی لوی بدلی ورکړي ځکه محدثین وی بالصبر والیقین تنعل الامامه فی الدین په صبر او په اعتماد او په یقین سره مشری چې کم نه هغه میلاویږي وما كانوا يعرشون او اعچی دی آباد کولی وجاوزنا او پرستمنګا ببنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل په دریاب باندې فاتاو نور ال دی علی قوم په یو قوم باندې یاکفونا چې پراتو دی علی اسنام اللهم بوتان خپل تا بوتان ته پراتو قالو او دی یا موسی موسی علی السلام اجعل لنا وګرځې موږ لرا الہن مددگار کما لهم الها لکه څنګه چې دیر پارا مددگار دی د دیر پارا الہ دی قال موسی علیہ السلام انکم بشک تاسو قوم تجهلون یو قوم ناپوهی ابن جریر او ابن کثیر دلته کې یو روایت نقل کړي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام د جنگ حنین نه واپس راتلو نو پلار کې د مشرکینو زینو چې ذات انوات پیغې ته وي او پاره کې یې برکتی زینه هغه غنلو خپل وسله او ساغه په جوړن کړو وی بدل ته سقراطی نشي او دا وړي نشي هغه لکه زمونږ د خلکو بای زینه وی بيدا سیره ده نو کله به دا پلانې وند دی چې کې بوساړې تړو نو کله دا زیارت نه هغه کې به بوساړې تړلې وې به دا د ځنه سکنوړي نه پاولیاو باندې او په زیارتونو باندې به بوساړې ساتلې آبا زینشته کنه دا بوساړو بابا دی خان دی ورپوري دا وی بوساړې بابا دی بوساړې په لاجدا ساتي نو هغه راتلو نو چې کله هغه یو قتل چې دا زینو د دې لپاره دین نو صحابه کرامو کې چې کم نوی مسلمانانو ایمان راوړو نغي مطالبه وکړه یره دا دیله چې څنګه داسې منګلم په کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل تاسو ما ته آ خبر کوي کما خبره چې قوم موسی علیہ السلام ته کړو چې موږ له داسې یو مددگار پکاره تاسو ما نه دا سوال چې کم دینو کو دا غوښتنه زمانه وکړه الله زما د قبر نامې لګا ما جوړې بت خانه ته ما جوړې چې خلک راځي او دلته عبادت کوي او بیا نبی له صلوات والسلام وجه بیان کړو اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا دا الله عذاب پاغي باندې اقوم باندې سخ شوی دی چې د انبیاو او د نیکانو خلکو د قبرونو نه میلګا جوړ کړی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړی قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا الله دی يهود نسوارا تبو برباد کی د انبیاء د قبر نه عبادت خانه جوړ کړی دي دا عبادت خانه پیغمبر ورته خیری کړی دي او حضرت عمر رضی الله عنه چې کله تل دی نو حجر اسود هغه ته مخامخ لاړ دی نه فائدہ ور کول شي نه نقصان ور کول شي ولولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك او کچره دا الله پیغمبر خپل کړي نه وي نه ما بم نه خپل کړي خو نبی علیہ الصلات والسلام خپل کړي حجر اسود ته وي نه ذکر ز خپلم کني تا کې نفع او نقصان دانشتره حجر اسود د جنت ګټره او بل اتفاق متبرک ګټره نو هغه کې نفع د نقصان هغه سره اختیار نشته نه د بل یو زیارت او د یو سلی ګټه چې هغه ویدا کان چې کم نه ویدا خره ا دې کې شفاره او په ځان باندې بیراکاږي ادا جو خزه بلا ور خلاصي سړي بلا ور خلاصي ا زیارت ته ځي په ځان باندې بکانی راکاږي ا په سلول یې غمین کړلو خلاص یې کړلو ویزه پلاني بابا کان وی ډیر خوري هغه برکتناک دی وایدا ورځې پیوي ځکه الله دې دی وای چې دی دا قسم سوال وکړه د موسی علی السلام نه اجعل لنا الها کما لهم الها وهو دغه الله فضلکم ورکړی تاسو علی العالمین په خلکو باندې و اذن انجیناکم او په کوم وخت چې خلاص کې مونږ تاسو من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم رسول تاسو ته سو العذاب ناکار عذاب یقتلون قتلول ابناکم زمن تاسو ويستحيون حيا غستان اساکم د جنکو تاسو وفي ذالکم نو موسی علی السلام تعالی وی راشه دلته کوی تور ته چې اوس لګه دماو کې راشه لګه دماو کا ټول مر لر ظالم مقابله د وکړه د فرعون مقابله د وکړه راشه دلته چې لګه دماو خوري نه الله پاک موسی علی السلام ځان ته کوی تور ته کوم نه وبال و وعدنا او وعده وکړه مونږه موسی علی السلام سره 30 لیلتن د دیر شپو واتممنا او بقره کې التم ذکر شوی دی داغه په بقره کې التم در شات کړی دی دې ځکه 40 لیله سلويخ شپې وي یو جواب د دې دا دی چې دا 30 لیلتن دا دیر شو دا ابتدا را او دا اربعین فتم میقات ربه اربعین لیله دا دې کې چې کم دینو سلويخه نه دا انتها را ابتدا دیرش اول او انتها بیا دې ته چې کم دینو ورسېده یا دا دا لکه اربعین لیله ذکر شوی د بقره کې عدل ته دواړه ذکر شو 30 لیله تنم دی او 40 هم دی دوی موجده بیانې چې موسی علی السلام هغه د دیرش وجوبن وی دا دیرش په خامخا تیرې او دالس احسانن دی ستاخو خره کتیرې اوم ستاخو خره نو موسی علی السلام عمل چې کم نه استحباب پاغي باندې وک نو ځکه دا سلويخ شوي درې موجوده بیانې چې موسی علی السلام کله دیش برابر کړی نو هغه اخیره روز باندې مسواک ولګو مسواک یې ولګو نو د عبودیت درجه لا کمال ته نه رسیدلې د دې وجنه الله پاغي ناراض شو چې تا مسواک ولې ولګو بغیر د حکم نه ردی وجنه الله سو هغه ور سره کړلې باقی مسواک وال پروژه کې دا غور دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای غور روزه هغه ده روزدار هغه ری چې هغه پر روزه کې مسواک لګی دا داسه په وخت نو مسواک دغه نه خمنه نه دی چېرګه نه روزه کې منه دی مسواک والو دغه بهتر روزه را نه ځکه دا 30 او 40 چې کم نه ذکر کړی وقال موسی او موسی علی السلام حضرت علی رضی الله عنه ته ویلو چې روسته به زمانه ته خلیفہ او غزیم خی وې دا خدیر خم په مقام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویلو حضرت علی رضی الله عنه ته او نور صحابه کرامو چې هاذا وصی و ختنی دا زما وصیت ته او دا زما چې کم دینو زموم دی داماد زما دی پس زمانه به خلافت چې کم نه ردوي و یو ګورا نو دې صحابه سلام او زیاته وکړه و ابو بکر صدیق رجنانو لې ورکو دا ګورا بلا فصل دا خلافت او هغه ثابتی د پار د حضرت علی رضی الله عنه حالان کې دغه روایت د سین لري دا موضوعي روایت ته شیګان چې کم نه غیر راټینګي ځان له ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمرا حضرت علی رضی الله عنه تویلو چې څنګه لکه موسی علی السلام دور سختو هارون السلام ته ویلو چې ته زما خلیفہ والے کوا او هغه دور سختو نو دک سي ستا دورو دوم چې کم نه سخت دا ونسل څنګه چې هغه ته فتنه پورته شوی دا کسه تا ته هم پورته کی دومره خبره وا نور دانه ویل چې ته او بکر صدیق رضی الله عنه هغه د ټول صحابه کرام نو درجه دا او پس د انبیانو دغه درجه ده لدی وجنندې چې شیغان دا چې کم نه ثابتې ولا تتبع تابعدار مکوا سبیل المفسدین دلاره د فسادیانو ولما جاء هر کله چې راغی موسی علی السلام لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمون وکلمه خبر او کړه غسرا رب ور خپل قال وی موسی علی السلام رب ای رب زما ارینی او خیماتا خپل ځان انظر الی چې زه ګورم تا تا تاسو وینم قال وی الله لن ترانی تنشی چری لیدل ما ولكن انظر لیکن وګورا ال الجبل دی غرتا فین استقرا نو کچر ټینګ شو دا غر مکان او په خپل ځای فسوف ترانی پس دې چې تو ما ویني ما به ویني ته فلما پسر کلا تجلا پاک د زاستا الله د دې قسم غیوبونه الله ستاره شان سره مناسب دانه دي ته دنیا کې نشي لیدل توب تو الیکا رجو کوم تا تا وانا زو اول المؤمنین او الله تابعدارونه ما قال وی الله یا موسی اے موسی علیہ السلام انی بشک ما استفیتک ورکړی ته علی الناس په خلق باندې برسالات په احکام خپلو وبکلامی او په خبرو خپل سره فخذ پس اون ساما هغه سو یعنی واخلا ما سو آتے تو کا چې در کوم تا تا وکون شامن الشاکرین شکر گزارونه وکتبنا له او لیکلو مونږه په دغه تورات کې فل الواح په تختو داغه من کل شیء د هر یو قسم سیزنه د هر قسم دلیل نه موعظه نصیحت او تفسیرا او بیان لكل شیء د هر یو سیز لا د کامیابی هغه نه اخلي د دیو جن مدارک د دې آیت لاندې لیکي اب الله ان یکرم قلوب البتالین بمکنون حکمت القرآن څه مطلب الله دا من کړی دی چې دا مبتدع او د باطل پر زلتا فهم د قرآن هغه وګورځي الله انکار کړی دی نه چې د باطل پر زړه ته قران فهم چې کم نه ناغه نه غورځي قال وی موسی علی السلام به سما ډیر ناکار او سری خلفتمونی چې جوړ کړی تاسو دی لرا من بعد رس زمانہ اعجلتم ما تلوار کړ تاسو امر ربکم په حکم در خپل کې والقل الواح او کی خود تخته واخذا او وینوا براس اخی سردرور یجرو چراخ کې الیه زنتا والق الالواح او کې خود تخته نه دا ځای بازی وی راوی غرزولې ان تخته پکې ماته شوې چې تخته ماته شو تورات نیمګړې شنو بیا نه نه والق الالواح او کې خود تخته وزعها بسرعه کې خو د تخته په تلوار باندې باز وی چې د موسی علی السلام لاس را پیدا نه تخته په تلوار کې خو دی د غصې د وجن یا باز بنی ادم کنه غصه شنه د ټول رپیږي داسې ګړبیږي درزه درزه موسی علی السلام ډیر غصه شوی دی نهایت غوسه شوی دی لاس سره پیګه تختې په تلوار کړی خو دی چې ترانه اون غورځي لکه مونږ وایو لکه قران شریف زر کې د شاباله والقى الالواح او کې خو د تخته په تلوار باندې کې خو دی وی جلالین ویل دي نو جلالین ویل دي چې تخته راو غرزولي اماته شوي نو وینا مسعودی مروج الذهب کې هغه ویل چې په تلوار کې خو دی را غرزولي نه دي او هغه درې مې صدر او جلالین صاحب چې کم نه هغه د لسمه صدر نو زه اوس حساب کوا ار درې مسد عالم دی او د لسمه جلالین جلال الدین سیوطی نره دی وجن هغه نه نه غرزولی نه دی بلکې په تلوار باندې کې خو دی کمن اړو کې قران په تلوار زر کیږي را غرزی یې سوک والقل الواها او کې خو تخته یوسف علی السلام ورونه توی دا کمیسو شي او د پلار په مخ باندې کېږي دا د غصې د وجن او دې ته بغض لله چې کم دی نه وي غصه د پاره د الله خپل ور ځان تر کاګو مشر یو لس کال ک دیار لس تن مشرم دی اذان تر کاګ قال وی هارن سلام ابن ام یزید مور زما ان القوم بشک د قوم استدفونی ز کمزور کړو ما وکادون از دیو دی یقتلون نه چې دی وجلوي ارسه اخواله ته کار سوې او دشمنان باندې خوشاله ومه دا کس تعلیم مونږ ترې چې ملګری دی غلطي وکړه مخالف یي نه د مخالف مخ کې وته کار مکوه مخالف مخ کې رسوا کوي ما چې ځان لین برابر کا خو چې مخالف دی دشمن دی نه داغه مخ کې هغه رسوا کوم ځکه فلا تشمت بی الاعداء فلا ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال وی موسی علیہ السلام رب ارب زما اغفر لی بخنو کې ماتا ولی اخی اور زما تا وادخلنا داخل کې منګه فی رحمتک خپل مهربانه کې وانت تو ارحم الراحمین غره مهرباني کوونکو نه او ځکه حسن بصری رحمت الله علیه وی کل صاحب بدعت ذلیل وان تمهلجت بهم البغلات او تقطعت عليهم البرازین وی مبتدی چې د نه دی بار وخت ذلیل رسوابی اگر کچری د کرا اسنه ایرانی یا خان او خان ډک د سرو زرو یا ایران یې سندي کراواړی نه بوې نشته سنو هر وخت به چې کم نه نه بسو لمنه بشری دلی او زاړه زاړه جامع دغه به ځان به غریب کړي ا چې بزرګ میاشي رجب شنه بیا ګوره یوا په بل چې کم نه ورسم بې او دا هغه براټولې